أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين درېمه حصہ د سورې آل عمران شروع وا او دا مونږ ویلو چې دې حصہ کې مرکزی مسلې درې دو بیانې یو جهاد فی سبیل الله او دویم انفاق فی سبیل الله او دا مونږ ویلو چې د تنظیم آداب ذکر کوي پنځه قواعد اوله قاعده ذکر کا چې تاسو عقیده به یوي تاسو مشن تاسو قانون دا به یوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته هغه به په جماعت باندې مال لګي خرج بکای ا دریم قانون ذکر شو چې جماعت مرګري با کارکونان با فعال وي کار وکړي د کار نه په پټي کې نه نننی سبق کې سلورمه قاعده ذکر کړي چې په جماعت باندې به ملګري وي خپل دولت لګي مال به لګي چې پته ولګي چې کوم خلک جماعت سره مخلص دي کوم خلک د جماعت خیرخوا دي کوم جم خلک خپل مال دولت د الله بلا روانه لګي زګه بغیر د پیسو نه اس دنیا کې یو کارم نه چلیږي جماعت بغیر پیسو نه جوړیږي ته علم کې نو کتاب بغیر پیسو نه راځي مدرسې لزینو بغیر کرای نشي رسیدې نو خامخا به مال لګي والله فرمایي وما يفعل من خير دا سلورم قاعده دا د جماعت چې ارکان د جماعت په جماعت باندې پیسې لګي وما يفعلو من خير او اغا چې کوي دوی صدنه کینا خپل مال خرج کو د الله بلار کې فلن يفرو نو محروم وبنکړي شي دي د اجر راغینا یعنی خامخا دی لبداغی اجر ملاوی کی فلن یکفرو ایچ چریبا دی محروم نشی داغی دا اجر نام والله علیم بالمتقین او الله په هده په فرزګارو باندې چې کم خلق دا مال دولت دا الله درزا دا پار لګي او کم خلق دریا دا پار لګي علیم بالمتقین اوس مال او دولت انسان جمع کړي دي صد پارا ما دولت دې له جمع کړې چې دا ما د الله د عذاب نه خلاصي سخت وخت کې به زما پکار راځي وې دا پیسې مې دې لای کې دي د مرګ جون سبب نه لګي نو اسینا چې بیان مقرره سره پیسې نه وي دا څه کار کړه وې دا مې کور کفن لای کې دي دا مې دې لای کې دا مې دې لای کې دي دا الله د عذاب نه خلاصې دل په سبا نه دي هغه د الله پر رضا باندې دي چې هغه رضا وي نو ته د الله د عذاب نه خلاصېږي او که هغه رضا نه نو چې د الله د عذاب نه نشي خلاصې دي الله وی که کافران په دې غاور دي چې موږ سره مال دې موږ سره دولت دې موږ سره بچي نو تو ورته وایا اے بشکا کسان چې کافران دي لن تغنیانهم چرې با فائدہ ورنکي دیلا اموالهم ولا اولادهم نمالنا دی او نه دی دولتا من الله په مقابله د عذاب د الله کې شی اند زری بر کته وې زما مال ډیر دی د الله عذاب نظر شي خلاصولې کمډې دې ډیر دي د الله عذاب نظر شي خلاصولې و اولائک اصحاب النار دغه کسان مرګري د اور دي هم فیها خالدون دای به دي اور کې تل تل یې همیشه وي اوس مثال د هغه کسانو ذکر کوي چې هغه مال خرج کوي خو دې د پاره خرج کوي چې ما خلک ویني چې ګور فلانیم جمعات جوړي فلانیم ځا کار کړی دی ریا کوي نو دا غي مثال ذکر کوي مثل ما ينفقون مثال د هغه مال چې دې خرج کوي په ژوند د دنیا کې په هاذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې نو دا اورسی فصل د یو قوم ته ظلم وان کو سوم چې غیزان سر زیاتې کړی د الله هغه عذاب ورته ورسی فاهلکته نو بس هلاک کی هغه فصل لرا فصل ختم شي دک سي د دنیا کې عمل کړي دي جمعه جوړ کړي دي مدرسې جوړ کړي دا او د خپل نوم د بارا چې د د په نوم شوی وي الله وی هغه مال او هغه دولت هغه مال او دا هغه حیثیت سپیده د تون رسولا فاهلکتو د د هلاکت سبب وګرځیدا زګ ډیر مال چې د حد نه سیوا شي لکه قارون ته الله مال ورکړو نو د حد نه سیواو داغه د ضرورتو نه سیواو نو د موسی علی السلام مرګرو ورته وی په دې کې د الله حکمنا په دې کې د هغه ذات یې روزا تا چې هغه تعالی د مال درکړې دې نو هغه دې کې د الله سکار دې انما اوتیت علی علم دا خو زما خپل کمال لما کډلې دي زما د الله زخو مزدوری دا نو کله چې د الله نه فرمان انا فرمانیو کا والله فخسفنا به وبداره دې ممزما کې یو منډلو مال دولت مو سره په سر ولګي خودو او تر ورځ قیامت پورې بقته روان دي د ورېدو نو نشتا کوم ځای ورسېدل هر ورځ سوګس پنځه پاواز باندې کې بخته سي نو دا هغه وخت راوالي د موسی عليه السلام د دور نه تر اوسه پورې بخته روان دي بخته روان دي نو کوم ځای ته ورسېدلې او د مال هغه پیټه په سر دی ما تا ته مثال راکا چې ګوره مال دولت د الله د عذاب خلاصولې نشي تاسو ګوره دنیا کې انساني دولت ور سره ډیری ا پښتانه متل کې ستړي بسلار نه زی دومره دولت یو سره او الله به یو بیماری منتخب کی یو بیماری به لګای نو یا ورته شوګر ولګي نو د دنیا خواږه هغه په بند شي نو یا ولا بلډ پريشر ولګي نو مالګه په بند کی نو یا ورته بل داسې یو مرض ولګي چې د هغه د وجنا د خوب نشي کولای نه اس وخت خوب په آرام دی نه ولاړ په آرام ده نه ناست په آرام ده دې دا سوچ کوي کچرته دا منټونه او سکندونه دا آرام په پیسو ملاوي دي نو ما به پیسو سره تللې وي د یوسف علی السلام زمانہ کې چې کله قحط راغې او قحط خورېدو دنیا کې خورېدو ځکه حضرت یوسف علی السلام د خوب تعبیر کړو چې وکاله وتاسو کروندګ وي وکاله پس به عذاب د الله راځي قحط برازي وو کال به نو د یو خزي د قبر تابوت تخته راوته وا قبر راوته او د سرو زرو تخته باندې تخته با قبر باندې تبړه پرتا وا او باغی باندې باغ جبه کې خبره لیکل شوی وا چې که زه د خپل ملک بادشاهان ومه قحط راغې نو موږ سیدنا حضرت یوسف علیه السلام له خپل قاصد ولېږلو چې موږ ته غله راکوه من غلا مقابله کې به موږ من سپینزر درکوو یو من سپینزر مقابله کې من غنم راکوه یوسف علیه السلام انکارو وی مونږ ورته وی چې د من دانو سره بدل من سره درکو افر درم شو کنه نو مونږ دا غلرا کوا نو هغه مونږ ته دامونه کوي مونږ ورته وی چې یو من دانو سره به یو من هیره جواهرات درکو چې سره وسو ورته ولا چې د قوم د باره غلب وختاوي سروس کینو سره او تعالی کلین الله جواهرات سره او تعالی حضرت یوسف علیہ السلام وې نظر شم در کوله مما دولت موږ سره ډیرو زدلوګي د لاس امړه شوما نو پیسې باندې په غرور نه کې زګه پیسې ستالوګ نشي مړ کوله ډاکټرانو سره کس ناشتي او دا کوششي چې زه په پیسو باندې ځان لرو صحت والما نو یلا کوبو کې درد ده اوس په تاسو درد لیدل چې درد څه شي خو بس درد دې کوپی می خوږیږي نو قسمه قسم علاجونه د دنیا هیوی انټي بایوټکس هیوی انجکشن هغه دی لګی خو هغه در زینا وې نظر مې کم شوی نو قسمتي کې شمه ولا کوم چې لری کې بیا در سخکاری نه اوس چې الله کوم کړي نو ته یې نشي سیوا کوله غاخونه دي موږ د الله ناشکر یو ګره په خوراکونو د الله نعمتونه په خرو خروج غاخونه موبایل ټوټه ټوټه شو موږ له الله سره کړی دي په دې ناشکر یو نو مال او دولت د وخت د تکلیف کې هیڅ پیدا نه رسي کچر د دې پیدا رسوله نو د مالدارو خلکو په کپړونو کې به ځان د الماری د پیسو ډکه خوي ځکه فرشتو ته به ورکول چې موږ له گزار مرا کوي او نه به یا به په لږو پیسو کار کېدی نو خلکو به ګنډلي کفنونه اچول چې بونه به د پیسو ډاکوړل او چې کله سړی مړ شي سات دیوزی نو په ګوته ګوتمه د سرو یا د سپینو وې دا دی وباسي لاس کې راډو غړې چولې وې دا دی وباسي نو بیا وای دا جامې چې ګنډلې دي نو دا دیو باسي نو په تخته دې بربند کی غیر چا پیر ته ولاړی پردې نیولی نو کمیس دیو باسي پر دوک دیو باسي باندې دیو باسي وې درو ته دې ضرورت نشته نو بیا د خندا او د مالکین کپڑا روالي کفن کې هغه نه کفن جوړ کی وای دای کمیس ته نو کمیس سی خو یو کپڑای او سره مړای له بګی سورې کړي نه دی خو غندلې نه دی خو غندلې هغه ورته واشه وای دای کمیس شو او دای دوی صادر دي دای لفافه دي یو سر له بل سر له ورجو متړي او وایي نو د کور کټ کې هم نوري وې د جمعه ته جنازه کړ راغی دا حیثیت ته خیراتی وقف شوی کټ راړي هغه کې واچي د کور کټ د کور بستر د کور صادر د کور هر یو سیس پاتې شي قبر ته یوسی نو سر ته ورته د خاورو او د شګو بالغ جوړ کړی دیوال له ورته بلا اړمږي و بسم الله وضعناک وعلى ملت رسول الله هم الله له اوس بارلې نو کدا حلال کړی وي او حرام دې کړی وي هغه موږ له پاتې شوي او ستاده کو حیثیت اکثر کفنم به بل چا چولې یا به درا چولې یا به ماما چولې خپلو پیسو کفن ورته ملاو نشي نو دولت څه حیثیت نه لري ما تاسو دا غرض ویلو ان شاء الله رسول سوره زخرف کې وراشي کچره دی الله په دربار کې د دولت دومره حیثیت وي لکه د ماشي دی یو وزر عمره ماشي خو غټ شي دی دا غي د وزر عمره ما سقا کافرن شربت ما الله وای ما دای سر ظلم نه دی کړی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی د خپل ځان سره زیاتې کوونکیو ځان سره زیاتې مکوا بلکې هغه عمل کوا چې هغه د الله او د الله د حبیب او د لشي طریقې هغه جون تیرو بیا ګورئ وما يفعل من خير او هغه چې کوي دې څه د نیکینا مال خرج کوي فلن یکفرو نو محروم به نکړي شي دا غي د اجر او ثواب نه والله علیم بالمتقین الله هغه د بوا په فرزګارو ان الذين كفروا بشکا یقینا هغه کسان چې کفر کړي ایمان د دنیا نه ځان سره نه دی وړي لن تغنيانهم اموالهم مثل ما ينفقون مثال د هغه مال چې دوی خرج کوي په هاذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کوي کما سلیری پشان د هغه باد دی فیها سرون چې پای کې تیز والي وی یعنی ذل اصابت حرس قوم چې ورسیږي فصل د یو قوم ته دا چې قوم لا ظلمو انفسهم چې زیاتې کړې د خپل ځان نه فاهلكته نو بس هلاک کی هغه فصل او سوځي هغه فصل نو د قصید باطل عمل له ختم شو وما ظلمهم الله او زیاته او ظلم نه دی کړی دی سره الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن د خپل ځان سره زیاته کوونکی